د عیسی مسیح انجیل څه شی دی؟ ځواب، د عیسی مسیح انجیل د انجیل د نجات د انجیل پلان سره ورته دی او د نجات انجیل پلان دا دی چې څنګه یو سړی د خپلو ګناهونو بخښنه ومومي، بیا زیږېدلی شي او په مسیح کې نوې رامینځته کیږي. دا سړی د ګناهونو څخه مخ اړوي، د توبې او دعا له لارې پرېږدي، ترڅو په نوي مقدس ژوند کې ژوند وکړي. که تاسو یو پیډوفیل یاست، که تاسو دې ګناه ته دوام ورکړئ، نو تاسو مسیحي نه یاست. دلته د عیسویانو پیډوفیلز، د عیسوي قاتلین، عیسوي غله، عیسوي خیانت کوونکي، د عیسوي فاسټسري، مسیحي شرابو او عیسوي سګرټ څکونکي شتون نه لري. که تاسو بیا هم دا ګناهونه کوئ نو تاسو مسیحي نه یاست مګر کافر یاست. هغه خلک چې توبه یې کړې او عیسویان شوي په لاندې ډول تشریح شوي. هغه څوک چې د مسیح عیسی سره تړاو لري د ګناه طبیعت د خپلو احساساتو غوښتنو سره صلیب کړی دی. دا ډول خلک هره ورځ د ګناهونو لپاره مړه کیږي تر څو مقدس ژوند وکړي. د خپل بد کار څخه مخ اړول کوم چې تاسو دوزخ ته اړي او په هوښیارۍ سره غوره کول چې د عیسی جوس په خپل ځان کې ایښودل او د هغه پیروي او خدمت کول په عیسی باور کولو سره مساوي دي. دا هم د بیا زیږون په څیر دی. کله چې یو څوک بیا زیږیدلی وي نو بیا زیږیدلی وي تر څو یو نوی مقدس ژوند پیل کړي. هغه د هغه ټول ګناهونه بخښل شوي او د ګناه روږديتوب څخه یې خلاص کړی چې هغه یې غلام و. بیا زیږیدل د شخصي نجات لپاره په عیسی باندې د باور کولو او تسلیمولو باور په وخت کې پیښیږي. زموږ ټول یو صفر صفر باور باید د انسان یوازینی ژغورونکي کې څوک چې عیسی دی د نجات لپاره یو ځل بیا عیسی باید زموږ د باور تمرکز وي له بده مرغه ډېری د نجات لپاره د کلیسا په غړیتوب، د اوبو بپتسما، مریم، د شنبې د ورځې ساتل، د لوج غړیتوب، د نسواري سکایپولر اغوستلو او داسې نورو کې په وژونکي توګه په عیسی باور کولو کې دوکه شوي دي. ځینې نور په یو څه حد کې په عیسی باور کوي او په بل چا یا ځینې بل څه د دوی د خلاصون لپاره هم دي، دوی هم په خطرناکه توګه ګمراه شوي دي. ډیر مهم انجیل د نجات اصطلاح ته اشاره کوي یا د هغې مشتق لکه خوندي شوی په دوه مختلف لارو ځینې وختونه دا د ابتدایي نجات لپاره او په بل وخت کې د وروستي نجات لپاره کارول کیږي لومړنی نجات د نجات تر لاسه کولو یا بیا زیږیدلو نقطې ته اشاره کوي په داسې حال کې چې وروستی نجات د فزیکي مړینې وروسته د خدای سلطنت ته حقیقي ننوتلو ته اشاره کوي یو چا ترې وپوښتل، خدایه، ایا یوازې یو څو خلک به وژغورل شي؟ هغه هغوی ته وویل، د تنګ دروازې څخه د ننوتلو هڅه وکړئ، ځکه چې زه تاسو ته وایم چې ډېری به د ننوتلو هڅه وکړي او نه شي کولی. په دې برخه کې عیسی د سلطنت د دروازو له لارې د ننوتلو په یادولو سره د ژغورلو په اړه پوښتنې ته ځواب ورکړ. هغه دا هم ویل چې موږ به د ننوتلو لپاره شخصي هڅو ته اړتیا ولرو. دا د عیسی درس دی، نه زما یا کوم بل عیسویانو. دا د هغه د نجات د پلان برخه ده. ایسې د توبه کولو او د نجات لپاره په خپل ځان باور کولو له لارې سمدستي نجات خونه وکړه، مګر د خدای د سلطنت دروازو ته د ننوتلو لپاره د انسان په برخه کې دوامداره هڅې، روحاني ژوندي پاتې کېدل، د سپېڅلي ژوند ژوند کولو خونه هم وکړه. تاسو کولی شئ د فضل څخه راوتلی شئ د ګلتیانو پنځه، دوه، څلور، په ایسې باندې ستاسو باور کښته کړئ، غیر اخلاقي، ناپاک او لالچي شئ. یو چا وپوښتل، رب، ایا یوازې یو څو خلک به وژغورل شي؟ هغه ورته وویل، د تنګ دروازې له لارې د ننوتلو هڅه وکړئ، ځکه چې زه تاسو ته وایم چې ډېری به د ننوتلو هڅه وکړي مګر نه شي کولی. په دې برخه کې عیسی د سلطنت د دروازو له لارې د ننوتلو په یادولو سره د نجات پوښتنې ته ځواب ورکړ. هغه دا هم ویل چې موږ د ننوتلو لپاره شخصي هڅو ته اړتیا لرو. دا د عیسی تعلیم دی نه زما تعلیم یا د بل عیسویانو تعلیم. دا د هغه د نجات د پلان برخه ده. عیسی د توبه کولو او په ځان کې د عاجز باور له لارې سمدستي نجات ښوونه وکړه تر څو وژغورل شي مګر هغه د انسان له خوا پرله پسې هڅې هم ښوولې د سپېڅلي ژوند په ژوند کولو سره روحاني ژوندي پاتې کېدل د خدای سلطنت دروازې ته د ننوتلو لپاره تاسو کولای شئ د فضل څخه راوتلی شئ د ګلټیانو پنځه دوه څلور پیسې باندې ستاسو په باور کې کښتۍ ډوبه شي او فاسق ناپاک او لالچې شي تاسو باید تر پای هغه زورونه وخورئ چې د خدای ژوند له عمله راځي په خپل ژوند کې پیسې باندې د باور پای ته ورسئ او تر مرګ پورې سې ته وفادار پات شئ د لومړني او وروستي نجات په مینځ کې ډېری روحاني خطرونه شتون لري چې کولی شي په ایسې او نجات کې ستاسو پیروي باور محدود کی او حتی محدود کی لکه زورونه، د دې ژوند پاملرنه، د دې ژوند خوندونه، د روحاني حالت نرموالی او په دې کې پاتې کېدل. په خپل ژوند کې د بدۍ او یا د هغه هوس او نفرت تعقیبولو سره چې ممکن رامینځته شي ښه میوه نه راوړي. ډېری خلک چې واقعا د انجیل په وینا بیا زیږېدلي دي وروسته په روحاني ډول مړه کیږي یا ورکیږي او د ارتداد له امله بیا په ګناه کې ښکېل کیږي. د نومول شویو بې نومه خلکو لږ تر لږه یو اته انجیل مثالونه شتون لري چې د ځینې ګناهونو له امله د دوی له نجات څخه راوتلي، د غلط انجیل باور کول خو نه کول او یا د تعذیب پر مهال یې سه انکار کول. ځکه چې که تاسو د ګناه طبیعت سره سم ژوند وکړئ، تاسو به مړ شئ مګر که تاسو د خپل روح سره د بدن سرغړونې مړ کړئ، تاسو به ژوندی شئ. د ګناه د فطرت عملونه ښکاره دي، فحشا، ناپاکۍ او فحش بت پرستۍ او جادوګري کرکه، اختلاف، حسد، د غسې، د ځان غوښتنې ارمانونه، اختلاف، شخړې او حسد نشې کول، اورګان او داسې نور. زه تاسو ته خبرداری ورکوم لکه څنګه چې مخکې هغه څوک چې دا ډول ژوند کوي د خدای د سلطنت وارث نشي په یاد ولرئ د مړینې وروسته د خدای سلطن ته د ننوتلو لپاره یو شخص باید د انجیل له مخې بیا زیږېدلی وي او د هغه د ژوند په پای کې په روحاني توګه ژغورل شوي او سپېڅلي حالت کې مړ شي کوم چې تل نه پېښیږي ځینې صادقان په مرګ سره په ګناهونو کې شاته شول، په لنډمهاله توګه د یو وخت لپاره خپل نجات له لاسه ورکړ او وروسته د آرام له لارې خدای ته راستانه شول، د بېلګې په توګه، ډیویډ او پیټر، په داسې حال کې چې نور یې لیکي، د بېلګې په توګه، سلیمان یا یهود. په یاد ولرئ، عیسی رښتیني عیسویان د هغه چا په توګه تشریح کړي چې د خدای کلام اوري او عمل یې کوي، دوی پرته له عمل څخه مړ باور نه لري، مګر دوی سپېڅلی ژوند لري، دوی هره ورځ ګناهونو ته مري، دوی یوازې ګناهونه نه کوي، دوی په ځان کنټرول لري، دوی د خدای او خلکو خدمت کوي، دوی سګرټ څکونکي شرابیان نه دي، په مخدره توکو روږدي یا د فحشا لیدونکي نه دي، مګر دوی د خدای سپېڅلي زامن دي. دا مسیحیت دی. ستا ایمان له داسې سپېڅلي ژوند پرته مړ دی. تاسو په ځان فریب کې ژوند کوئ. او تاسو به د خدای د سلطنت وارث نه شئ. امین.